الرحمن الرحیم د تجوید تعریف او د دې کمال او د قاری کمال هغه درته دې شیرونو کې ذکر کړي د تجوید تعریف څه دی وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها ورد كل واحد لاصله کم سړی چې ساده یا ځان ته ساده هغه ځان ته سوی خوخيار وي چې زما ورته یو ځای دا هغه ساده چې ځان ته وي چې ساده هم کنه بس پوه دا ساده کې څه دی سیلادار دی پوه شي کنه اوس ماشاءالله ډېر خوشاله او دا نه دی دا د ژوندې کنه تا ته ودا ونه کا اوس د مال را یاد کړ خوشه او پیرت بیا وګورو وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها دی وای دا تجوید چې کوم دی د دریو سیزونو نه عبارت دی دریو خبرو کې تجوید څه دی راجمع اعطاء الحروف حقها حروف تقبل حق ورکول د څه شي د صفاتو او د مخارج ها دریم ورد کل واحد لاصله هر یو حرف پر اصل ته واپس کول مطلب پر مخرج نه ادا کول بځای حرف ادا نه کی چې د دوات نه زوا جوړ نه کی او بیا وی چې مشابه ده ها دریم التلفظ بنذير ذلك الحرف یو حرف دې ادا کو صحیح او د دې په شان چې بل حرف راشي هم داسې ادا غدي ته تجوید وایي اے ما ته وګوره تجوید دې ته وایي چې تا هغه پاره کې دعا ادا کړو چې دلته مزدوات صحیح ادا او کنه د استاد ته چې وایا قاف مثلا لا اقسم بهذا البلد قاف صحیح وایي او قاف صحیح وایي مارکیټ ته نوی حروف راغلي په پوه نه شي کم قاف چې تا په دې مخ کې کرخه کې وي او ماغه شان رس او مراتب کو غفر کی یو مثلا اوله مرتبه کې دی بل دیمه کې دی بل درېمه کې بل څلورمه بل پنځمه هو نفس حرف خو بزئی کنه دا چې خو بنی کنه چې لا قاده بزئی لا قاده نقاف وي ده په التمهید کې ذکر اول خو لفظي معنا وره وهو او دا تجوید چې ده اعطاء الحروف ورکول دي حروف تحقها حق دي حروف من صفات الله د صفات لازمونه او مستحقها او د صفات عارضونه صفات لازمه او عارضه خدای ته پیژندلې دي ګان لازمه څه توي او عارضه پیژنې کنا صفات عارضه څه توي دا لفظي معنا ده ورد كل واحد لاصله کمال د تجوید سره کمال د تجوید دا ده واپس کول هر یو حرف دی د خپل اصل طرف ته اصل څه شی دی لمخرجه وحجزه الترازات المعلمه ولوي واپس کول د هر یو حرف خپل مخرج ته معنا خپل مخرج نه حرف ادا کا اته چې ته وال او چې بدن نه لګي چې برابر کینا یا ته ولو ایا د د چا په شان وي دا خلکو په شان وي چې د جینانو خبر ني څنګه وي ولزوال ولزوا دا تا ورد كل واحد ليسته وکم ها نه واللفظ في نظيره كمثله فدات حال کې چې دا لفظ په خپل نظیر کې د خپل مثل پشان وي اعتراضات المعلمه والوي ومن التجويد ايضا التجويد دا خبرنا اي ان يلتوى في نظير ذلك الحرف بمثل ذلك النظير ايه معنا ايه دا په تجوید کې دام دي چې دوا یو شانتي حروف راشي او یو شان ادا کی اگر په دواړو کې فرق دی کوئی جدي اوس دا خو د تجوید کمال دی د قاری کمال څه دی مکملا من غیر ما تکلفه باللطف فی النطق بلا تعصف په داسې حال کې مکملا چې دې پورا کون کې دا قاری تجوید لرا تجوید پورا کړي من غیر ما تکلفی بغیر د تکلف او د بناوټ نه تکلف څه لوي دا په زور دي ځان قاری کړي ها دا کوم سره چې قاری دی په زور ځان قاری ته کوټي یو طالب را در تجوید کول په طالبای کې یو د دې تجوید یو کنه بیا ته کې مرګور لجم ور کول وای ان شانئک هو الابطر مرګری ما ته وای اته دې تیر اسم د پد دې ته اړ ورته ګډوډ هغه بس پیدا کورته دا مې غره روان دي اوس خبره ته ورشه بلوت کې نو کې بلا تعصبي برار مې سره چې نو کې پسکی په ادا کولو کې بلا تعصبي بغیر د بیلار کېدونه تعصف معنا په تلاوت کې بنا افراط کې او نه به تفریط کې افراط او تفریط نه وبکې څه کې ځان د ذات افراط معنا زیادت تفریط معنا کمه دا معنا کې ترتیل کې به تنبیت نه کې سمې وي سمې کې انګلیش وي ترتیل کې به تنبیت وګدواله بډې نه کې لکه تاسو مثلا وې ترتیل لګنه لکه ما درته مثال پیش کو دواړه صحیح دي خو بهتر پکې کثره ده که په کثرې سره چې معنا بدل شي په حال کون د دې قاری کې چې ده پوره کول کې د صفات لره ټول ارت پوره کوي که په فتحې سره شي معنا به راشي حال کون الملفوظ مکملا دا کم حروف چې د ادا کړه مکمل کړي شي دي ها اداء مخرجا او صفتا د دې دریو شعرونو درې خبرې په دې کې ذکر شو تجوید تعریف کمال د تجوید کمال لپاره صحیح شو دې ته تجوید وایي وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه وسرته خبره ذکر کړي نشته د بینه الکه دا وره دا ډېر زبردست شعر دی نشته د بینه نشته د فرق بینه پمند دی تجوید کولو کې او بین ترک کې او پمند پر حدود تجوید کې فرق نشته مګر دومره فرق دی الا مګر دومره فرق دی الا ریاض تمر مګر مشک د انسان د بفقه په خپل خلی باندې په خپل خلی سره د دمک فک فک څه ته وایي فک اصل کې جامع ته وایي تدریب الفک په علم الحق ها او بیا ذکر د جز مراد په کل خله دی مراد نو دی وایي معنا دا ده د تجوید کول او پرې خودو په منځ کې فرق څه دی د جبه مشک دی هم دا غره نو تای ګوچا سبا سر تیرې دا واړه چې دا د بل کتاب کولاو کې هغه لیکل مې کلو چې خو فارغ دی نیمه ګنټه تیرې شوې ده څه تیرې نیمه ګنټه کې وړي نو بیا راشي مال مخې دې نو بیا پاتې اډو تا ټیکم کړو تا خو څه دی وانه کله غره یو ټک ټیک شي خو کجای تکر طالبانو ته لکه مثلا ته قاف نشي ویلې ته قاف قاف او زه ته قاف قاف او تا ټیک کو چې قاف اوس ټیک کو اوس ما وخت نشي ټیک دا په تحقیق تحقیق به بده چې تی واړې واړې واړ چې پوښ دې نه کو کنه کچا دې کو بیا لن تبایي اوس تاسو چې کوم حروف ټیک شو دا ټیک شول ګرب پاخو پخېږي وکړه چې تاسو ټول ختمونه ختم وکړي او د ختم کې دوباره تاسو نه لسمې دوباره نه پس غلطیان را نشي د تجوید مونږ به وایو چې تاسو ورو فقیرت روان اګه زه ونه تاسو پورې درته ونه او کومه دوکا استاد تجوید کچا او کچا پاتې شو چې کچا پاتې شو بیا د تاسو کې امتحان ما تراکه نو بیا به تاسو موږ مفید مشوره کې څه لیکو چې کال ته بیا پر رمضان المبارک کې خپل داخله سکه حقيقي بناو کړو ها اوکا اوکا وځګا امام ابن الجزري ته وایي ما ته د دین لوی په تجوید کې د کمال شي نخکاری چې وسړی د خپل جبه مشکای کې وسړی وایي د غټ قاری چې څه چلو کم څه چلو کم مشکو کده جبه واړه وټکه واړه واړه نشته ابو عمرو دانی سے بند ذکر کړی لیس بین التجوید و ترکه الا ریاضه لمن تدبر بفقه او بیا ابن ناظم ته ذکر کړی لقد صدق ابو عمر ابو عمر ته به صحیح خبره کړې ده چې تجوید ترغه زميږه چې ترسو دې اړو لنه ټکه پښتانه ته پوس کو کم قاری دې نه هو کسانو نه سبق اوري څونه نه هو کسانو نه هغه یو غلطي وکا قاری په خبر شو هغه نه کار ته خبر شو نو چې خبر نه شو بل به سو کوی تاسو پیری واړه دا طالب چې درځ شپږ څو سپاره او یو کال تیر خدای کار ته اوس ما سره راځي ما دوی ته ترتیب سخت ازما ما غتر کې راغلی غلطی مخکې د نه کسانو سره سبق اوریدو نن ته आवाज ما سره وینه مخکې تاسو سبق ته چا غوږ نه وي صرف تاسو شکل ته کوي او تاسو سبق ته غوږ نیوي پنځو کسانو دوه کسان چې ناشتي بس په پټو سترګو ته پیسې نو کچې قاری د شکلونه ګوري څه ګوري شکل ګوري نه په لک راکیو بس یعنی دا ګزه دا نه دا قاری دا ولا د طالبان ورته کینو ولا به نه غلطیو بس شابه غلطي به وباسي نشي است خاطر ته دغه غلطي وباسي هغه غلطي کدا چې وجه په یو ځل نه وتا پنځه پیری ویل پکارو هغه خار چې په پینا وړي دا چې ته تر پنځه پیر دا ټکه راي هغه څومره سبق وي هبل لګیا هغه تا واورې ته نه دیر شو غلطي تیر شو الا رياض تمر ان بفقيه من کان شیخه کتابه فخطئه اکثر من صوابه د چا استاد چې کتابي غلطیان به ډېری او صحیح خبرې به سي کمی وای یو یو حکیم ته به ته بل حکیم ته ها اکه سم یې لګړې وکنه ها او کړي وکړه هغه کار څه چل کړو سره تور ماري وای هغه وبته ترتیب ټول ساقط خو نه شو دا کته برابر نه و ما مګر په کومه تاوري نه غوړل ګډوډ او په مدرسه کې دنه به کمیس به نه چولو بوډا مو نه موږ یو ځای کې سبق کې اے چارته ده انا په کمیس به نه چولو دا چارته ده کې ګرمي به مرنه لګنور را کته شوی سخته ګرمي ها نو اما مګي البوز کوم دا وره وې دې چې نسخه جوړې کتاب کې وګوري نو څه کنه چې دا شي نه خپل کې ملاو نو یو لغه نه خپل ځان استعمال کړي نو یا دې دوی روزو له وختو جوړای ها یا ورلې نیمه ګیره سپینه کې نیمه پرې نو څه خو تاثر کوي کنه وې دې ګوري کتابونه کې ګوټي موټي راځم کوي وې څه کوي اولې بزان د کلام په خبره ده چې اول نو خپل ځای استعمال دي او چې دې غریب طالب باندې ول نو څه جوړ کړی چې راشه تاسو په خېټه درد دی نو سوال اذن دې نو خبر کا چې دې غریب یو ټول جوړې دي نو دا کار خو وي موږ وایو چې بل ته نقصان نه لري نو بیا څه شي دې نیم حکیم دغه کاری نو د نیم قاری خبره مې پوره کړې نه ده د خلی مش بقې خو د استاد نه بیل دکې دی وجه نه طالب ته موبایل راکا کم څه چې نور دی غزه دوه درې پیری وان به ورته هم دین واوره نو دې کې د طالب یو بل غلطي ده د طالب د ته قاف وایا چې بس چا سره زده کنه چا سره زده کینه کیلی ځان ته قاف فتح قاف قاف غریب څه دی وی چې بیا راځي بیا روغون دی پاتې نو څه شي دي دې کې الطرادات المعلمه والا ذکر کړي وي الا رياض امرئ بفكه اخذ لذلك من افواه المشايخ لا بمجرد النقل والسماع د استاد نه به اوري دا نه چې صرف یادې په کیسټ کې اورېدلې په موبایل کې چانه واوري استاد سره کې نه چې تصحیح درته وکړي د استاد د خپل نه ځکه دا یې مولا علي القاری ته هم ذکر کړی وای خامخا به تکرار کې اورې به د استاد نه به اورې صرف دا نه چې ته چې کتابونو کې لیکل دي دا به داسې په کتابونو کې لیکل دي خو ته په کتابونو چرته پوهې صحیح شو الکه تاسو په دې شیرونو باندې پوه شوي مونږه مقام د شروع کړو د حجاز